هغه مستحق د عذاب دنیا کې ګرځي دنیا کې ول الله عذاب ور کوي یو همیشه په ګناه کلکېدل او توبه نو باسل شرک شو نور ګناونه شو په دې واقعیا د نوح علی السلام د قوم او د بنی اسرائیل بیانې دویم وجه حتک د شاعر الله بیزتی د الله د زینو نو په دې واقع د صالح علی السلام د قوم بیانې چې د اوخ بیزتی کړو دریما وجه استهزاء بالرسل ټوکې انبیاء پورې حق پرسو پورې ټوکې انبیاء پورې ټوکې سبب د عذاب ګرځي او په دې واقعات د فرعونانو بیانې او سلورما مسله سلورم سبب د راتلو از عذاب دنیا کې اخراج الرسل عن البلاد انبیاء حق پرس او خپل د کورونو نه د ملکونو نه د کلو نه دا سبب د عذاب ګرځي په دنیا کې او په دې حالت د مکه د کفارو د قریشو بیانې چې نبی دې اسلام کله د مکه نه اوخ الله ولا عذاب نو ورکړه دا د صورت مقصد او ترجمه شروع کوم په امداد د نوم د الله سره چې مهربان عام دی مهربان خاص سبحان الذي پاکی دا بادشاہ لرا اسرا چې بوئی تو ا بعبدی بند خپل لند شپې من المسجد الحرام د مسجد حرام نه ال المسجد الاقصى مسجد اقصی هغه ته بارکنا حولو چې مونږ خیر چولې چا چا پیر دا غینا د سر پارا لنوریو من آیاتنا د سر پارا چوخیو مونږه تا هغه دلایل خپل انه والسمیع البصیر بشک دا الله دې اوریدلو والا اوریدونکو سمیع اوریدونکو بصیر لیدونکو واتینا موسی الکتاب اور کړو ما حضرت موسی علیہ السلام ته تورات وجعلناه هدى لبني اسرائيل او ګرځول ما دی کتاب لرا هدایت د پاره د بنی اسرائیلو کتاب کې خبره داوا الله تتخذو من دوني وکیلا چې نه بنی وای به زمانہ بل ذمہوار زمانہ بغیر بل وکیل ذمہوار نه نسای ذریتا من حملنا ما نور اے اولاد دا غچا چې سوار کړیو ما سره د نوح علی السلام سره انه بشک د نوح علی السلام کانو عبدن بندا شکورا تابعدار وقزینا الی بنی اسرائیل او ما حکم کړیو بنی اسرائیل ته په کتاب په قران په تورات کې د دې خبرې ذکر مې ورته کړی و، لتفسدن فی الارض چې خامخا فساد به کوئ په ځمکه کې، مرتين دوه کرتې، ولتعلن علوا کبیرا او خامخا سرکشي به کوئ تاسو په سرکشۍ لویۍ سره اوچتېږئ به. فاذا جاء وعد اولاهما نو کله چې راشي وعده یو د دې دواړو. امدادکم موږ تاسو په مالونو په ځامنو وجعلناکم اکثر نفیرا او ګرځولې موږ تاسو لرا زیات په نفرې کې زیات په نفرې کې او ګرځ وامددناکم بیاموال و بنین او مضبوط کړو موږ تاسو لرا په مالونو په ځامنو وجعلناکم اکثر نفیرا او ګرځولې موږ تاسو له زیات په نفرې کې ان احسنتم احسنتم لانفسکم کني کی کوي تاسو نو نه کی کول تاسو د پاره د فیدې تاسو دی د نفسونو تاسو واین ساعتم او کبدی کوي تاسو نو فلها ضرر پاغره پیدا جا وعد الاخره نو کله چې راشي وعده رستنی لیسو او دې لپاره چې تور به کیو جو کوم مخونه ستاسو او دې لپاره چې دنه به کې دې جمعه دنه به چې دې جمعه تا کما دخلو اول مره لکه څنګه چې دې داخل شو دې تا پاول زلبانه ول یو تدبیر ما له تدبیر او دې لپاره چې سرکشي وکړي دې لپاره چې یو تدبیر دې پاره چې هلاک دي هغه چې دې پټشو باغ تدبیر پالا کولو سره عسا قریب دا رب ساسو ای رحمکم چې رحم کې پتا سو وینو تم او کرا ګرځي تاسو بیا شرطان عدنا را ګرځون سزا تا وجعلناکم او ګرځولې وجعلنا جهنم او ګرځولې من جهنم ها دعا وال انسان وال انسان به شر عذاب دعا او پشان د غختلو بل خیر فیدا څنګه چې ځان له فیدا غواړي نو دارنګ ځان له شرم غواړي عذاب غواړي خیرم غواړي وکانه الانسان عجوله د انسان تلوار ګرځي د طرف د استادو نه ولتعلم او د لپاره چې پوښی تاسو عدد سنین په شمیر د کلونو حساب او کل شین اریو شی فصلنا واضح کړی موږ را تفسیر په واضح کول سره او کل انسان هر یو انسان الزمنا او لازم کړی موږ دا سره طائر او عمل نامه دا فعنو کی په سردا پورې ونخرج له یوم القیامت کتابا او رب با زمونږ دره پر ورځ قیامت کی کتاب چې مخامخ کیږي به د هغه سره منشورا پرانسته عمل نامه بوله وباسه اقرا ابو ویریجی اولولا کتابه کا خپل عمل نامه کفا بنفسک اليوم عليك حسيبا نو کافی دې نفس تا نن وځي پتا باندې حسيبا حساب نه کوم نو امرنا مترفیا نو حکم کوم مالدار دا کړی دا نو ففسقو فیا نو نافرمانی وکړي پای کې په حق علی القول نو ثابت شي پاکری باندې زمان قول عذاب وینا فدمرنا تدمیرا نو هلاکو منګه غیر را پالا کولو سره کما رب یانی صغیرا د وجه دا غنا چې دې تربیت کړو زما په ماشوم والی ربکم اعلم بما فی نفوسکم رب تاسو خپوی پاسبانی چې په نفسونو تاسو کې ان تکونو صالحین که چرته تاسو یې نیکان فإنه بشک د الله دې د پاره د راګرځي دونکو غفورا بخشش کوونکې وآت ذل قربا حقه ورکا خپلوانو ته حق داغو من مسکینو مسکینانو ته ومن السبیل و مسافر ته ولا تبذر تبذیرا او مو بیزه مال لګاو بیزه مال لګولو سره بیزه مال ملګاو الله وی بیزه مال چې په دین د ټوله سرمایا اولګوله دا بیزه نه ده او چې یو روپۍ د په بهای بیزه اولګوله په بيدنې دا بیزه ټول مال نن زمونږ مالونه ګوره بې ځای لګي په سې ځای لګي په قران والو نه لګي ولې ان المبذرین بشک بے ځای مال لګونکي کانو دی خان شیاطین شیطانانو رونا وکال شیطان ربی کفورا او دې شیطان د خپل رب نه منکر و اما تورزن عن ترا رحمت من ربک علم د دین دی په اونکو د قران دی په اونکو نو دا دی ملک تعالی خو پیسې ډېری ګټي ذمہداري د لکې باپاری د لکې ته ادم خبر چیرې او چې کوم دیندارې په سوته ته دا خنه دې سبا کوي نه نه هغه بچې د ملک چې پاغه د دینی علمونه کو پاغه د قران اونوي او قانون د ډېر مال او دولت ګټي نو هغه د ملک له یا وجل ها چې په ګډه کې بچي مرګي پته ولګي او ګولې داسې وګړي زنانه چې زما بچي هغه جنې مړ شي یا بیا وځو کوم دومره اولاد خصمانه نشم کوله نو دا ټول طریقې په دې کې راغلي ان قتلهم کان ختن کبیره بشک وجل دې دې ګنا لویا دې پرې تاوي خوشاله چې بچی می ټول نو کران دي په باپاري وي او چې کم پکې د دین کار کوي نو ډېر پسپکاري ته ګوري پوجي نو دا هغه نور بچي اوجل چاغه د دنیا سره پیوس دي او دین سره پیوس نه کړورا او تبا کړه ولا تقربوا الزنا بچي هغه دي چې په دین باندې دې په دینداري وکړه قران دې په زده کا ومن قتل قصاصا او اسو جو وجل شو په حالت ظلم باندې چې په ظلم شوی فقط جاننا تاخي ګرځولي مونږ لیولي د فرد وارث دا سلطانن غلبا فلا یوسف فی القتل نزیاته دن کوي په قتل کې انه کان منصورا بشکا د امداد کړي شوی دی د دې نه به تپوس کولی شي ولا تمشي فی الارض مرا او مگر دا پزمکه کې مست انک یقینا تچ لن تخرق الارض چرم نشش لولې زمکه لرا ولن تبلغ الجبال طول او چر نشر سدی موتا فوقدوالی کل اولائک کان سیو عند ربک مکرا ټول دادی بدل دی فنی ضرب ستا مکرا ناپسنده الله واپس کوي هغه الله چې پیدا کړی تاسو اول مره پاول ځل باندې فسينغزونا نظر دې او بغوزي دې الیکتا تر اوسو خپل سرونو لرا ويقولون وای بده متا هو کله به دا ورځ قیامت به کله راځي سړو ولقد فضلنا او تاکي غرواله ور کړې من باز انبیا او تپ بازو فاتینا داوود زبور او ور کړې من داوود علی السلام ته زبور کتاب وایا را مدد کیا کسان چې تاسو به زام ګمان دې من دونی بيد الله نه فلا یملکون دی واک لري د لری کولو دا تکلیف ان کوم تاسو نه ولا تحویلا نو اړولو چې بلې کیږي محذورا ير شوی دا غینا و ام من قريه او نشتر یو کله الا نحن مهلكوا مگر منګه هلاکون کیو دا قبل یوم القیامه مخکې ورځ د قیامت نه او معذبوها یا سزا ورکوم کیږي دا سزا سخته کان ذالک تدا کار دا خبره په کتاب کې مستوره لیکل شوی وما منعنا ان دې من کړی موږ نه ان نور سیدا بیا یا بلایات دلې ګلو نه په معجزو باندې الا مگر من کړی دې خبره ان کذب به الاولون چې درو جنواله کړي په دې باندې اولنو الا فتنه للناس مگر فتنه د فرد خلقو او شجره الملونه او هغه ونه چې داغي بدی بیان شوی قران کې ذکر شوی په بدی د قران کې ونو خويهم او يرون دیرا وما يزيدهم الا طغيان كبيرا او نه زیاتې دیرا مگر سرکشي او سرکشي لویا وایذ قلنا یاد کچوی موږ فرشتو ته اسجدو ل آدم سجده وکي په طرف د آدم علی السلام فسجدو سجده وکړه ټول فرشتو الا ابلیس مگر ابلیس نه کړه قال نبی الله او ابلیس اسجدو آیا ز سجده وکما چاته چې پیدا کړی تا توینه د خټه قال نبی الله ارایتا کا خبر راکته په حال دا کس شیطان وی کردم تا یوم ندعو په هغه ورځ چې راوبلو مونږه کله اناس هر یو انسان کل اناس هر یو ټولګه هر یو جماعت بی امامهم په سبب د پیشوا د دی سره فمن پس اسو اوتیا چې ورکه شاغته کتاب او من نام خپل به یمینی په خپل خلاص فاولائک نو دا کسان یقرؤون للی بدی کتاب او هم خپل عمل نامه لره ان الذين چې واړی تعالی را داغ مسلینا او حینا چې ما حکم کړي پیغمبر الیک تا تا لتفتری علینا دې د پاره چې جوړ کې ته موږ باندې غیر د دینا بل مسله و اذن فدا وکي لتخذوک خلیلا نیولې بو دې تعالی را خلیلا رازدار د دې مسلې په وخت د ډوبېدو د نور کې اقیم الصلاه پابندی کوه زم د مانځه لیدلو کې شمس پس د سنا په وخت د خطلو د نور کې الا اغه سقل لیل تر تیار د شپې پورې دا درې منځونه پکې رال سلو وقران الفجر او پابندی کوه په مند سبا ان قران الفجر کان مشهودا بشکا قران د سبا مون د سبا امون د سبا نه تعبیر په قران سره وکړي پای کې قران ډیر لوستي کی بشکا مون د سبا دیتا حاضر شي فرشتي ومن الليل او بعض سید شپینا سید صد شپینا فتحجد به وی خواله کو په دې سره نافله تل تا زیات عبادت دې تعالی او قران ما هو شفاء شغ شفاء دا ورحمت او رحمت دې د پاره د مؤمنانو ولا يزيد الظالمين الا خساره او نه زیاتې ظالمانو لرا مگر تاوان و اذا انعمنا على الانسان یو کله چې انسان کوم په انسان اعرض دې راس کوي وانا اب جانبي او اولی په خپل اړه باندې و اذا مسه الشر كان يئوسا او کلا چور چې ګر تکلیف نو وی نه امید قلوا پیغمبر او کلن هر یو عمل عمل لکي علا شاکلتی په طبيعت خپل باندې فربکم اعلم رب تاسو خو پوي پاغه چا هوا هدا چا ډېر په هدایت دي سبیل ادلاره ويسالونک تاسو کې دا خلق سان عن الروح په بار د روح کې وایا روح من امر ربي د حکم در رب زمانه ده وما اوتیتم او نشی درکول تاسو لا د علم نه الا قلیلا مگر لګ ولا ان شئنا الله وکزم خوخ شوی لنذهبن بالذی من مخامخه بوتلې وی هغه کتاب او حینا چې ما حکم کړی الیک تا تا ثم لا تجد لك به علينا وکیلا که چېرته جمع شي انسانان او جنات په دې خبره ان یاتو چې راتلو وګري به مثل هذا القرآن په شان ته د دې قرآن نو لا یاتو نه راتل نشي کولای دی به مثل په شان د دې ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا اگر کوي باز د دې د پاره د بازي زهيرا معاون اگر که باز د بازو د پاره معاونین شي امدادیان شي ولقد صرفنا للناس پتاقی چلوړي د منګه د پاره د خلکو په دې قران کې من کل مثلن د هر قسمه دلیل نه د هر قسمه مثال نه په توحید فابا اکثر الناس الا کفورا انکار کوي زیات د خلکو نه مگر د کفر نه انکار نه کوي وقالو وای دی لن نؤمنا چرم یقین کو لکستا په خبره حتا تر دې یاره وګرځې ته د بر نه په موږ یو ټوټه کما زعم ته لکه څنګه چې ستا خیال او ګمان دی علینا په منګه کې صفند یو ټوټه او تاتی بالله یا راتلو کې ته په عذاب د الله والملائکه په فرشتو قبیلا مخامخ راولي او یکون لک بیت یا شیتا د پاره کور من زخرفن د سرو زرو او ترقا فی السماء یا وخی چې ته فی السماء برا ولن نؤمنا چر من یقین نکول روکی کار په خاطر استا حتا تر دې تم تنزل علینا چراولې کې ته په موږ باندې کتاب یو خط نقرا او چې موږ اوللو غیرا وایا پیغمبر سبحان ربی پاک در رب زمالرا هل كنت الا بشر الرسول چې نیمه زه مگر یو بنده لګلې شوی که چېرته شي په ځمکه کې فرشتې يمشون ګرځي مطمئنين په ارام اوسېدلې په ځمکه کې فرشتې لنزلنا عليهم من السماء نو خامخا راوبلېږو موږ په دی باندې د برنا ملکا فرشته رسول استاد قلوا پیغمبر کفا بالله شهیدا بیني وبینکم کافر الله گواه فمن زما استاسو کې انه کان بعباده خبيرا بصيرا بشک دا الله دې په بندګانو خپل باندې خبردار اوریدونکې و مې یهد الله چاته چې الله لار سم کې فهو المهتد هغه لار مندونکې و مې یذلل او اسو چې الله گمراه کې فلن تجد لهم اولیاء من دونه نو اچره او بنو می ته دایلرا دوستان من دونه بيد الله نه ونحشرهم پورته بکوم دایلرا فورز قیامت کې علا وجوههم په خپل مخونو باندې چې یو حد ته ورسیږي دا اور د جهنم زیاد وکړو موږ دې را خصوصول یو حد ته ورسیږي نن چې کم عذاب دی نو د سبا د عذاب نن نه عذاب کم دی او پرونه عذاب د نن عذاب نه کم دی نن په سیوا دی چې وخت یې نو عذاب بوله سیوا کی دا ځکه چې د دنیا کې وخت راو نو ګناه به سیوا کوله قادر قادر په دې خبره ايخلقا چې پیدا بکی په شان درې وجعل لهم اجلا لا ريب فيه او ګرځولي د لره نیټه چې شک نشته فی پای کې فاب الظالمون الا کفورا انکار کې ظالمان د ارسنا مگر د کفر نه انکار نه کوي قلوا پیغمبر لو انتم که چرته تاسو تملکون مالکان وی خزائن رحمت ربی د خزانو د مهربانتیا در افزما چا چې اراده کړې ده د وکولو د یو کس نو الله هغه ځکه هغه څه کړې هغه غرق کړي او تبا کړي وګوره د خپل اراده کړي وا او فاغرقناه نو غرق ما غررا او هغه سوچ دا غسر جميع ټول په دې کار دا غي خوشاله او د خپل ټول تبا کړي الله وقلنا او من من بعد فزهلاك داغنا لبني اسرائيل بني اسرائيل تا اوس كنون ارضا قیما لینذر باسا شدیدا من لدنه سورۃ کاف کې دو مسلې دي یو مسله عالم الغیب زیما پویا په پټو سيزونو باندې زیما او داغه تابع بل مسله سپکواله د دنیا پویا پارس باندې زیم نه پدې سلوړ واقعات اصحاب کا پوینو پیغمبر تر سبا د حالت نه خبر نه اوس ترجمه سورت کاف شروع کوم په امداد نوم د الله سره چې مهربان عام دې مهربان خا دا مونږ وی کنه تاسو دوی یو دوی وختي خبر ده او دوی وی خو یې مې شپې شو ګر کړه دا خیر دی الحمدلله الذي ان دا د ماوی خدای نه پاسه دا نه ده الحمدلله الذي انزل على عبده الكتاب لایق د حمدونو دی الله بادشاہ چې را لګلې په خپل بنده باندې کتاب لنعلم دې لپاره چې ښکار کو مونږه ايو الحزبين کم یو زدو ډلونه احسا خشمیرون کړه لما دا زمانه لبي سوچ دې وخت کړه امدا س زمانہ نحنو منگا نقص بیانو پیغمبر علیک پتا نباهم حالات دائی بالحق پرشیا فباسو نو اولګي احدکم یو کس تاسو په ورقکم پرو پیس تاسو سره جی چې د علل مدینه ته خارتا فلینظر نور ګوري ایوها چې کم یو د دینه از کاډیر پاک دی تو امن په خوراک کې فلیاتکم نو راتلو کی تاسو ته به رزق پر رزق سره منو طرف خپلنا ولیتلطف او نرمی دی کوي په خبرو کې سختی دی نه کوي دوکاندار سره باپاری سره به سختی نه کې اسره به نرمی کې ګنې بیا ته د سودا هم ګرانه درکې او غلط شی هم درکې دلغه حول یتلطف او نرمی کې په خبرو کې سختی نه کې دا ځکه نه قران وی ول یتلطف تف نرمی دی کوي په خبرو کې او تاجر لم په کارداري چې هغه د ګاټ سره خرویه کوي خه معاملې کوي ولا یشعرن بكم احدا او خبردار د نشي په تاسو هیڅوک انه فقالو نو ویلی ابنو علیهم بنیانا جوړ کئی په دی باندې یو آباده ربهم رب د عالم خبوی بهم په دی باندې قال الذين غلبوا نبيا کسانو چې جاته کړي والا امرهم په کار د دین خپل کې لنتخذن عليهم مسجدا چې خامخا جوړ کو موږ په دی باندې یو جمعه ولن تجد من دونی ملتحدا چری او بنو می تو بيد الله نه زید او لید زید پناه واصبر نفسك صبر کا خپل نفس رضا کساو نه يدعون چرا بلی خپل رب لرا بالغدات سار ولا شی او مازیګر یریدون غواړي دی وجود الله رضا منتیا ولا تعد عینا کان هم تیر واسترګي استاد انوم دا غینا تیر دي نشسترګي سارا غي د شفقت نه ولولا اذ دخلت جنتك او کلا چې دن شوي ته با خپلتا ولی ولولا ولنا کلا چې دن شوي ته خپل باغتا قلتا لولا قلتا ولنویتا ما شاء الله اغه چې خوږی د الله نو هغه کوي لا قوت الا بالله نشره طاقت ها ها په امدا ان نشتره طاقت الا بالله مگر په توفیق د الله طاقت اور کولو والا د یو شي دا پس کیږي دا د الله په فضل او په توفیق وي ان ترنه کته ویني مال را چې کم من کستانا مالن په مال کې اولاد او په اولاد کې نو فاسا قرب دا ربي رب زما یوتینی چې را بګی ما ته خیرن غره وختي رنګ راغی چې هزمار وارو د فلانی یو موټر سایکل یو بل سره برخ شو او دا لمړ شو ان فن کې نه پکې ساتو نو سو ماځي غلې ټیمو د میرا کې دا د دنیا زندګی ده موټر سایکل د یوې غاړې د بل غاړې رالو کلس یو بل سره وجنګي او بس ځوانانو نه هم لسم کې امتحان ور کړو انفسهم او یو پیدائش د نفسونو خپلو ته الله وی ما چې اسماون نو زمکه پیدا کو نو دا خلق ما نو حاضر کړي دا غي پیدائش دا او یا چې ما دا خلق پیدا کا او یا می دې پیدا کا نو دا پیدائش ته مې دې نو حاضر کړي دې څه خبر ده ها وما كنت متخذ المذلين عضدا او نی مزه نیون کې گمراهان لرا عضدا معاون ربنا مگر دې خبره منه کړی ان تاتيهم سنت الاولين مگر چې راشي دې تا طریقې د اولنو د عذابونو او ياتيهم العذاب قبلا یا منه کړی دې چې راشي دې تا عذاب مخه مخه سمانا الله وې دې ایمان زکه نه وروړي چې د پوخانو حالات دې تراغلي عذابونه که دوی ته د پوخانو عذابونه راغلی وي یا او ته مخامخ عذاب راشي نو دوی به بیا بخنم غوښته وي او دوی به بیا ایمان هم راولې وي خو ایمان نه راولې او بخنه ځکه نه غواړي چې د پوخانو عذابونو لیدلې نه دي یا مخامخ عذاب لیدلې نه دي وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین او نه دالی ګمنګ لګون کی نه دالی ګمنګ انبیاء علیہ السلام مگر زیر اور کون کی یر اور کون کی ویجادل الذین کفروا بالباطل او جګړه کیا کسانو سره چې کفر کړي او جګړه کیا کسان چې کفر کړي د انبیاء سره د حق پر سو جګړه کوي کافر جګړه پس کوي بالباطل په دلیل باطل باندې لو یؤاخذهم بما کسبوا کنیولې دل الله په سبب دا غي اعمالو چې کوم عمل کړي دنیا کې کله ناکار اعمال په وجه الله دا خلق نیولې نو لعجل لهم العذاب نو خامخا په تلوار سبه ور کړي او دل عذاب او چې کله جرم کوله او عذاب ور کوله بل لهم بلکې دل موعد و مقرر ده لای یجدو من دونی موئلا او چې سو بور خپل درس کې خپل مقام کې روانو سفر نستړي کېدل نه قالا چې کله یو سړی خپل مقصد یادې خپل مقصد کې رواني نو هغه نستړي کېږي نه خفه کېږي او چې کله خپل کار پری دی او خو کوتاو بوتاو خو دې خو کې چلیږي نو هغه بیا ډډه مواګيري او هغه په سبق کویږي نو ځکه هغه مهنت نه کوي هغه لاوبالي شي لکستا ولا اعصي لك امرا او زبا نا فرمانی نو کوم ستا هیڅ چری په یو کار قال نو موسی علیہ السلام خضر علیہ السلام فإن اتبعتني كترازي ما پسې سما تابعداري کینو فلا تسألني سوال بن کې زمانہ عن شی دی یو شی مبارکي حتا تذي يحدثا چې بیان کې شتا ته دا غینا ذکر څه بیان من امر ذکر زمانہ یسرا پسختی فن طلقان بیا دوال روان جو حتا تر دې زالقیا کله چې مخامخ شو دا دواړه غلامان یو ځان زلمی سره فقتله نو قتل کوم خضر خضر علیہ السلام اغزوان لرا قال نبی موسی علیہ السلام اقتلت نفسا آیتا او وجو یو نفس درا زکیتن پاک بغیر نفس بے د قانون شرینا